خپلې ښځې قصې کوي هغه د اسرارو بیان کوي نو حافظات للغیب دوی حفاظت کوونکي دي د پاره د اسرارو د زوج اسرار د زوج هغه دي چې د دې زوج او د زوجي په مابین کې واقع کیږي فل خلوته بما حفظ الله په هغه په هغه طریقه باندې حفظ الله یعنی حفظهن الله فی مهورهن نشوزهن یعنی عصیانهن هغه زنانه چې تاسو دا غوي د سرکشۍ نه ویریږئ فعزوهن نو په دې ترتیب دا غوي اصلاح وکړي اول ورته وعظ وکړي دویم که په وعظ کار نه کیدو وهجروهن فی المضاجع پرېږده یې په خوابګاه کې په خوابګاه کې پرېږده د دې څه معنا ده نو د دې درې معناګانې درته ذکر کوم وهجروهن یعنی اترکوهن فی المضاجع منفردات ابن جبیر دا معنا ذکر کړی ده په بستر کې یوازې پرېږده نو کلام کنایه د ترک الجماع نه ده یعنی جماع ورسره پرېږده په کټ کې یې پرېږده، کټ مه جدا کوه، خو په کټ کې ترېنه ورته شا واړوه، واهجروهن فی المضاجع یعنی اهجروهن فی الفراش په کټ کې یې پرېږده، کټ کې یې پرېږده، دا مطلب نه چې ته ترېنه بل کټ ته لاړ شه، په همدې کټ کې ته مې دام ده، خو کټ کې یې پرېږده یعنی شا ورته واړوه، دا د عبدالله ابن عباس صاحب معنا ده، نه د ابن جعفر معنا ده، نو دا هم کنایه د ترک الجماع نه ده، لکه مخکې چې کنایه د ترک الجماع نه وه. صحیح شو دو دو معناګانو باندې ترک الجما راغله درېمه معنا دا ده چې دا فی د سببیت د پاره ده وهجروهن د دوی سره خبرې بندې کوي فی المضاجع یعنی بسبب المضاجع یعنی بسبب تخلفهن عن المضاجعه بسبب المضاجعه د در سره مضاجعت نه کوي لدی وجنه ور سره خبرې پرې ده سرکشه د مضاجعت نه کوي نو هجران دلته په اعتبار د خبرو دی دا د عبد الله ابن عباس معنا ده دا درې معنا چې ما درته ذکر کړه وضربوهن الله پاک فرمای کپ دیم کارونه شو نو به یوه قیل یضرب علی اربع خصال په څلورو صورتونو کې وهل جایز دي ترک الاجابه الى الفراش یو دا چې تی فراش تر غواړي او غن راځي دویم ترک الصلاه مون نه کوي دریم ترک الغسل څلورم الخروج من البيت الا لعذر شرعي چې د کور نه وځي بغیر د عذر شرعي نه نو په دې څلورو صورتونو کې والش بعض علما وی له ان یضربها متا اغضبته په هر صورت کې والي شي چې میړه غوسه کړو والي شي اوس که میړه داسې بد اخلاقی نو بس هغه خو په هر شي باندې بیا غوسه کیږي یا شوګري یا بلډ پریشري نو بس دته به بیا وهل جایي شنو بیا خو به د ورځې شپې تاویا واري وهي عبدالله ابن عباس صاحب د دې وهلو معنا داسې کوي انه الضرب بالسواک ونحوه په مسواک باندې وهل او یا په مثل د مسواک داسې وړو کې لرګي چې ډیر په دردیږي نو صرف تعزیر په ورزي نو انه الضرب بالسواک ونحوه نو فإن اطعنکم نو دا وهل د تأدیب د پاره دی نو تاسو تم پدې کې قیاس جایز دی چې دا چونی او ماشومان چې وهي نو دا باز ډیر سخت ظالمانی داسې وهي دا بعضې خصوصا دا قاریان نو دومره وهلې نه دي جایز دا خو ستا بنده خو نه دی د الله پاک بنده دی نو دومره وهمه صرف ویروي په مسواک باندې او یا په معمولی شي باندې فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا خپل بچي به نه وهي دلته یو پاچا سیبو یو مدرسې جوړه کړې او ټول ماشومان پکې دا ماشومان به یې داسې وهل چې زوف به شول. اوس یې خپل بچي هغې وخت کې واده نه و، خپل بچي و چې هر څومره ورانه کوي څه ورته نه وایي. فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا که دوی ستاسو اطاعت وکړو، خبره خبره خبره یې درته ومنله، نو بیا هسې تش په تشه ورسره ضد مه کوه. فلا تبغوا علیهن سبیلا فلا تبغوا علیهن سبیلا د دې دوه معناګانې دي. لا تبغوا د دې یو معنا ده لا تطلبوا ان الله کان علیا شانا او کبیرا سلطانا وان خفتم یعنی ان علمتم عبد الله ابن عباس ابد خفتم معنا په علمتم باندې کوي ځکه دا ورسته جرګه چې دا دا صرف په ویره باندې نه ده مرتبه بلکې په علم مرتبه ده و ان خفتم شقاق بینهما که تاسو عالمان شوي شقاق بینهما شقاق په معنا د خلاف او د عداوت اختلاف او عداوت شقاق د شق نه مشتق دی شق په معنا د جانب سره دی د دوو کسانو په مابین کې چې اختلاف وي نو دواړه په یو یو شک کې ولاړ نو دلته په معنا د خلاف دی که تاسو ویریدئ د اختلاف او د دښمنۍ په مابین د ښځې او د خاوند کې فبعثو حکما من اهله نو تاسو ولیږئ یو حاکم من اهله د اهل د دې ښځې نه من اهله استحبابا وجاز من الاجانب څلورم د دې عکس چې اول ضمیر زوجانو ته راجع کا او دویم حکمانو ته راجع کا نو څلور وړه معناګانې صحیح دي یوفق الله بینهما توفیق اصل د توفیق د موافقت نه ده موافقت المساوات فی امر من الامور ته وایي نو فالتوفیق اللطف الذي يتفق عنده فعل الطاعه یوفق الله بینهما موافقت به راولي الله پاک د دې دواړو په مابین کې یا به توفیق د موافقت الله پاک ورته ورکړي ان الله کان علیما خبیرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا د الله عبادت کوي ولا تشركوا به شيئا او د الله پاک سره مشرک وي شيئا هیڅوک شيئا یعنی شرک ما واعبدوا الله د الله عبادت وکئ ولا تشركوا به او د الله سره شرک مکوئ شيئا یعنی شرک ما نو مفعول مطلق شو کنه لا تشركوا شرک ما لک شرک مکوئ معمولی شرک مکوئ بوی د شرکم په دین کې مراولای نو دا مفعول مطلق او یا شیئا مفعول به ده لا تشركوا به د الله سره مشرک وي شیئا هیڅوک وبالوالدین احسانا او الله واحسنوا بالوالدین احسانا وبذل قربا او د خپلوانو سره احسان کوي دا آیات هم مخکې تیر شوی ولیتاما د یتیمانو سره احسان کوي والمساکین او د مسکینانو سره احسان کوي والجار ذل قربا او د هغه گاونډي سره ذل قربا چې خپلوان دی وي نو خپلوان دیم د گاونډي دیم د سره احسان کوي والجار الجنوب او هغه گاونډي چې بیگانه ده گاونډی دی دی اگر چې پردی دی خو ستا گاونډی دی نو دغه سره احسان کوه وصاحب بالجنب او نیکی کوي د هغه ملګری سره چې په څنګ کې وي د څنګ د مرګری سره وصاحب د مرګری سره بالجنب بالجنب چې په څنګ کې وي مرګره چې په څنګ کې وي نو د دې نه ټوله دنیا مراده شوه د سفر مرګره د حضور مرګره د کاروبار شریکی د یو اقا دو غلامان دا د څنګ مرګره دی هم استاد د یو استاد دو شاګردان د یوې مدرسې دو طالبان یا استاد او شاګرد دارنګي پیر بیان د یو پیر دو مریدان یا پیر او مرید دارنګي ملما دا ټول پکې داخل شو دا ټول مرګري د څنګ دي نو د دوی سره احسان کوي وصاحب نیکی کوي د هغه مرګري سره بل جنب چې پڅنګ کې دی وي نو د مدرسې طالبان د یوې مدرسې طالبان د اصحاب بالجنب دي د یوې خانقاه مریدان د اصحاب بالجنب دي دا رنګ استادان او طالبان د اصحاب بالجنب دي دا رنګ یو بس کې په یو ګاډي کې سورلې سفر کوي د اصحاب بالجنب دي دا رنګ یو کاروبار کې سره شریک دي د اصحاب بالجنب دي دا ټول پکې داخل دي نو د دوی سره نیکی کوي وابن السبیل او تاسو نیکی کوي د مسافرو سره ځکه مسافرم په شان د یتیم دی بعضی ملکونو کې د مسافرو ډیر خیال ساتل شي د قندهار او هلمند خواته چې ورشي نو چې ته مسافر چې په دې څټ ورته سوريږم څه درته نه وي وای دا مسافر دی نو د مسافر سره څه نه وي وابن السبیل او د مسافر خیال ساته د مسافر ډیر احترام کوه ځکه دام پشان د یتیم دی لږه غلطیانی ورته معاف کوه وما ملکت ايمانكم من العبيد والحيوانات او هغه چې مالکان دي خلا سونه ستاسو دي کې بیا غلامان هم راغله حیوانات هم راغله نو په حیوانات هم رحم کوه غوی سره احسان کوه غلامانو باندې رحم کوه مزدورانو باندې د دوی سره احسان کوه ان الله لا يحب من كان مختالا بشک الله پاک نه خوخي هغه څوک کان مختالن چې دی کبر کوونکی کانه چې دی مختالا کبر کوونکی فخورا ډیر فخر کوونکی الذين په دې کې ډیر ترکیبونه دي دا ټول جایز دي الذين بدل کده کلمې د مننا دا من کان مختالا فخورا څوک دی الذين يبخلون دغه بخیل دی نو د من نه بدل کا یی صفت د پاره د من کا خدا به په مذهب د هغه چا باندې وي چې موصول موصوف کولی شي یی منصوب ک بنا بر ازم ازم الذين يبخلون یی خبر د پاره د مبتدا مقدره ک چې هم الذين او یا الذين مبتدا کا خبر حذف کا الذين يبخلون مبغوزون څوک چې بخل کوي دا ډیر مبغوز خلک دي ها نو دلته الله پاک دو لفظ ذکر کړ ګوره مختالا یعنی کبر کون کې متکبر او فخورا فخور چاته وي يعد مناقبه تعاظما ځان ورته لوی ښکاری او کبرجن هغه چاته وي چې بل څوک ورته وړو کې ښکاری ويكتمون ما آتاهم الله او کتمان کوي نو دا کافر دی وکل کافر له عذاب مهین هر کافر د پر عذاب مهین دی نو دغه دریو صفات ولاو د پر عذاب مهین دی والذین ينفقون اموالهم هغه کسان چې غوی نفقه کوي خپل مالونه رئا الناس د پر د خودن خلکو ته حال دی د ضمیر د ينفقون نه یعنی مرائین الناس خلق ته ځان خي ولا يؤمنون بالله او دوی ایمان نه لري په الله ولا باليوم الاخر او نه په ورځ اخرنۍ باندې ومن يكن الشيطان ندلتم خبر مقدر کا چې مبغوزون دا خلک هم مبغوزون دي او یا د مخکینی الذین په شان د دې ترکیبونه او کزه کدا پاغي ور عطف ده ومن یکن الشیطان او هغه څوک چې وی شیطان دلره قرینا مرګره صاحبا وخلیلا فساء قرینا نو ډیر بد ملګری دی دا شیطان وماذا علیهم او څه نقصان به په دې کفارو باندې استفهام په معنا د انکار سره دی یعنی هیڅ نقصان به بیانو لو امنو بالله کچرته دوی ایمان راوړی وي په الله مازا کې مې درته ترکیبونه کړیو والیوم الاخر او ایمان راوړی وي په ورځ اخیرنۍ باندې وانفقوا مما رزقهم الله او دوی خرچه کړی وي د بعضې هغې مالونو نه چې الله دوی ته ورکړي دي نو د دوی به څه نقصان شوی و هیڅ نقصان به نه شوی استفهام انکاري دی وکان الله بهم او د الله پاک په دوی باندې علیما عالم ان الله لا یظلم مثقال ذره بشک الله پاک چې د ظلم نه کوي مثقال ذره په اندازه د وی ذره باندې ذره النمله الحمراء سور میږي ته وایي سور میږي دا وړو کې سور میږي یا راس النمله د میږي سره او دخل ابن عباس يده في التراب د دې آیات د تفسیر د پاره عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو ورځ خاورې په لاس کې راواخیستي ثم نفخ فيه به پکړي فقال به فرمایل چې كل واحد من هؤلاء ذره په دې هوا کې چې کوم شی والو ته دا ذری دي نو مسقال ذره په اندازه د وی ذره و ان تکو تکو کې دا ضمیر ذره ته راځي کا ان تکو ذره کوي دا ذره حسنتا نیکی یضاعفها الله به د مسلمان د پر دو چند کی او یاد دي تکو ضمیر مسقال تراجه کا ان تکل مسقالو چې کله هر قلیل او کثیر پاغي باندې الله جزا ور کوي نو فكيف حالهم اذا جئنا څنګه به حال د دوی حالهم مبتدا ده او کیف ورته خبر مقدر ده نو حالهم رست مقدر کا او یا یصنعون رست مقدر کا د کوفیانو پنیز فكيف يصنعون دوی به بیا څه کوي څنګه به حال د دوی یا به څه کوي اذا جئنا اذا په هغه وخت کې جئنا چې راولو مونږ من کل امت بشهید د هر پخوانی امت نه بشهید یو شاهد د هر امت نه یو شاهد راولو چې دا به نبی وي او یا به په دې امت کې ولی وي وجئنا بکم او مونږ به راولو راوستل بو کو پتا باندې علاها اولای په دې امت محمدي باندې شهیدا شاهد یعنی هر پیغمبر به په خپل امت شاهد کو او تب په دې امت محمدي شاهد کو تب په دې خپل امت شاهد کو یوم اذن دا ظرف متعلق تر یود دو پورې دی دی ورسته یود دو پورې یوم اذن کې دا تنوین عوض دی د جملتین او سابقتین نه یوم اذن دو جملې مخکې ذکر شوې اذا جئنا من كل امه بشهيد ودا جمله وا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا دا دویمه جمله و نو یوم اذن یعنی یوم اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا چې کله موږ د هر امت نه یو گواه راولو په دې امت او تا په دې خپل امت گواه کو نو په دې ورځ کې به یود الذین کفروا نو په دغه ورځ کې به ارزو کوي الذين كفروا هغه خلق چې هغه کفر کړي دي وعصوا الرسول او نافرمانی کړي د رسول نافرمانی د پیغمبر کړي دا لو تسوا دا مفعول د پاره د یود ده کلمه مصدریه شي لو تسوا بهم الارض ها لو تسوا بهم الارض کاش کې چې همواره شوي وي په دوی باندې د ازمکه لکه مړی کاش کې چې همواره شوی وي په دوی باندې د ازمکه کل موتا یعنی کاش کې دوی مړ وي دویمه معنی ده کاش کې چې همواره شوی وي په دوی باندې ازمکه یعنی بقو ترابا من غیر خلق کاش کې دوی هم داسې خاور وي او الله پاک نه وي پیدا کړي او یا لو تسوا بهم الارض کاش کې دوی زناور وي ځکه دا څاروي په اخرت کې خاور شي ولا یکتمون الله حدیثا او دوی بنه پټي د الله نه خبره ځکه نه بشي پټوله د قیامت لپاره ډیر مواقف دي په بعضي مواقفو کې به دوی خبره پټي او په بعضو کې به بیا خبره نشي پټوله وان کان ذو عسره دا خو د مدیون او مقروض په باره کې دا دوه ځلې راغلی دا ما چې کوم آیات کریمه درته تلاوت کړو ان کان ذو عسره فنظره الی میسره دا د نفقې په باره کې دی د قرض په باره کې مشته خو د نفقې په باره کې راغلی دی یا ایها الذین آمنو مخکې بیان د امر بالعبادت مطلقا او دلته الله پاک بیان د عبادت خاصه کوي چې غمونځ دی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا لا د شراب حرمت نو راغله صحابه کرام شراب سکلیو او عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه مانځه ته مخکې کړو هغه په مانځه کې دا آیات کریمه داسې تلاوت کړو چې لا اعبد ما تعبدون کې لا پرې خودو نو بیا الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې نشه نو مونږ ته منځ دی کیږي د نشې په حالت کې مونږ ته منځ دی کیږي د دینه معلومیږي چې د بیهوشۍ په حالت کې یا د نشې په حالت کې چې د سړی د خلې نه کلمه د کفر ووزي په هغې نه کافر کیږي یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة اے مؤمنانو منځ دی کیږي مونږ ته خدلته دوه معناګانې درته ذکر کوم او په دې دوه معناګانو باندې دوه فقهي مسلې مرتب دي اختلافي اوله د امام صاحب د مذهب مطابق چې د الصلاه نه عین صلات مراد ده مسجد نه ده مراد لا تقربوا الصلاه منځ دي کیږي عین منستا وانتم سکارا حال دا چې تاسو نشئ سکارا جمع د سکران ده سکران نشه هغه چاته وای چې په خپل خبره نه پويږي چې ما څه ویلې لکه حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه مانځه ته مخکې شوی د لا اعبد په دې کې د الله پرې خو دا سی ویلو چې اعبد ما تعبدون نو چې په خپل خبره نه پويږي هغه ته سکران وای بعض علما فرمایي چې سکران هغه چاته وای چې د خزي او د سړي په منځ کې فرق نشي کولای او بعض علما وایي چې سکران هغه چاته وایي چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې فرق نشي کولی نو منځ دې کېږي تاسو مونږ ته عین مونږ ته د اصلات نه مې څه مراد کړه عین مونږ دویمه معنا هم دلته زده کزا دویمه معنی د مسجد مسجد ته منځ دې کېږي نو دا دوه معناګانې شو وانتم سکارا د صلات دوه معناګانې شوې ښه الصلات یعنی المسجد دویمه معنی شو عین صلات د عین صلات د امام صاحب د مذهب مطابق معنا ده ورسته به تفصیل درته کوم وانتم سکارا حال دا چې تاسو نشئ حتا تعلموا ما تقولون تر دې چې تاسو پوه شئ په هغه څه چې وایئ نو ګوره قران د سکارا تعریف وکړو سکارا چاته وای چې په خپل خبره نه پويږي نو مونږ په داسې حالت کې کوو چې په خپل خبره پويږي ولا جنوبن او مونږ دې کیږي مانځه ته او یا مسجد ته مونږ دې کیږي مسجد ته او یا المنځ ته داسې حالت کې چې تاسو جنوبان یې الا عابری سبیل کده مونږ معنا واخلئ نو بیا بدلته داسې لګوي دا الا عابری سبیل ګوره د صلات نه کوم دوه معناګانې واخیستې مسجد او لمونځ نو د نشي په حالت کې مسجد او لمونځ ته منځ دی کیږي د جنابت په حالت کې مسجد او لمونځ ته منځ دی کیږي نو که د لمونځ معنا واخلي نو بیا به داسې لګوي الا عابری سبیل مگر په داسې حالت کې چې تیریدونکو د لارې یعنی مسافر او جنوب شي نو بغیر د غسل نه بیا تیمم والي شي د غسل نه بغیر تیمم والش نو د سفر د حالت نه بیا د عذر حالت مرادي ګوره دا به بیا یوازې د دې جنوبن سره لګوي د امام صاحب د مذهب مطابق ولا جنوبن مانځه ته منځ دی کیږي چې ته جنوبي الا عابر سبیل عابری سبیل نه څوک مراد ده مسافر شاباس د مسافر نه مراد معذور ده مګر چې ته معذوري غسل نشي کولای نو تیمم وه او مانزه ته نږدې شه نو ولو که جنوبي خو تیمم وه لمونځو کا نو الا عابری سبیل نم اول درته تیریدون کې د لارې یعنی مسافر مراد کړو او د مسافر نمې حالت د عذر مراد کړو صحیح شو او دا مې د دې جنوبن سره ولګولو نو که جنوب وي او مسافر وي د سفر نه مې حالت د عذر مراد کړو یعنی معذور وي نو بیا تیمم وه خیر دی چې غسل نشي کولی ام لمونځ وکړه نو دا د حضرت علی او د حضرت عبد الله ابن عباس او د امام مجاهد او د قتاده ته معنا ده نو په دې معنا باندې د جنوب د پاره په مسجد کې تیرېدل ناجایز دي مسجد کې کیناستل ویده کېدل او تیرېدل دا د جنوب د پاره ناجایز دي موږ معنا دا وکړه چې مانځه ته منځ دی کېږي چې نشه او یا جنوبې نو چې جنوبې په یو صورت کې ورته نږدې کېږي په کوم صورت کې نږدې کېږي الا عابری سبیل چې مسافر او د سفر نم حالت د عذر مراد کړو یعنی چې عذر دی وي نو تیمم وه لمونځ وکړه ګوره خلاصې درته وایم الا عابری سبیل نمی مسافر مراد کړو او د سفر نمی حالت د عذر مراد کړو او د دې جنوبن سره می ولګولو نو چې جنوبي نو بیا تیمم وه غسل ته ضرورت نشته او کله صلات نه مسجد مراد شي نو لا تقربوا الصلاه منځ دی کیږي مسجد ته په داسې حالت کې چې نشي ولا جنوبن او چې جنوبي نو بیا مسجد ته منځ دی کیږي الا عابری سبیل مگر دا چې د لارې تیریدونکي نو چې په لار په مسجد کې تیریږي مرور پکې کوي سملې پکې نه کینې پکې نه نو په مسجد کې د جنوب د پاره کې ناستل ناجایز دي البته تلل ورته په مسجد کې د امام شافعي سه په مذهب جایز دي او استدلال د دې آیات نه کوي هغه الصلاه په معنا د مسجد سره وایي نو مسجد ته مونږ نږدې کیږي چنشي او یا جنوبي یو صورت کې ورنږدې کیږي په کوم صورت کې عابری سبیلن چې تیریدون کې د لارې یعنی په مسجد کې داسې تیریږي نو بیا مسجد ته ورنږدې کیدې شي دا د امام شافعي رحمه الله قول دی او د امام سه په مذهب په مسجد کې کیناستل څملاستل او تیریدل د جنوب د پر درې وړه ناجایز دي نو امام سه اوله معنا وکړه په خبره پوه شوي کنه تفسیر کبیر کې د امام شافعي صاحب د مذهب تاییدات دي او په تفسیر ابي بکر الجساس الرازي کې دوړه رازيان دي په دې کې به د امام صاحب د مذهب کلک تاییدات دي حتی تغتسلو تر دې چې تاسو غسل وکړئ وان كنتم مرضى تفسير لما اجمل في الاستثناء الا عابري سبيل حتى تغتسلوا نو تیمم د کوم کسانو د لپاره جایز دی مخکې اجمال راغلو د تیمم اوس د تیمم تفصیل الله پاک کوي چې د یو څو کسانو د لپاره تیمم جایز دی وان کنتم مرضى ګره عابري سبيل نه حالت د سفر مراد دی او د حالت د سفر نه حالت د عذر مراد دی د هغه حالت د عذر الله پاک تفصیل کوي وان کنتم مرضوا کتا سو مریضان وای او علی سفر او یا په سفر کې وای او جاء احد منکم من الغائط او یا راغلو یو تاسو من الغائط لبیدیانا بیدیا دشتنا غائط المکان المطمئن من الارض مطمئن زمکی ته وای جمع غیتان راځي بیا بیا او دسیت غائط وای تسمیه الشی باسم مکانه بې اودسي چې ده یعنی وړې او غټې بولې دا په مکان مطمئن کې کیږي او یا راغلو یو کس تاسو د مکان مطمئن نه د بیدیان راغلو او لا مستم النساء لا مستم د دې په تفسیر کې دوه قول دي یو قول پکې دا دی چې د او لا مستم النساء انا جما مراد ده او یا تاسو جما وکړه چې دا حدث اکبر دی دا د حضرت علی او د عبد الله ابن عباس او د قتاده او د مجاهد او د حسن بصری او د امام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله ورضی الله عنهم دغه معنا ده چې لامستم النساء د دې نه څه شی مراد ده جما نو د دوی په نسبت باندې مس المرأه ناقضه د پاره ده او دس نه ده خالی ګوتی ورول خزی ته او دس نه ماتي بلکې او دس په جما ماتيږي نو غټه به او دسی په جما راځي او خالی په ګوتی ورړلو باندې او دس نه ماتیږي مس المرأه ناقضه د پاره ده او دس نه ده نو د لامستم النساء د دې معنا دوی کوي په جما باندې دویم تفسیر دی الاتصال سواء کان بجماع او بغیر جماع ګوتی ورړل خزه ته د جما په طریقې او که د غیر جما په طریقې دا د عبد الله ابن مسعود د عبد الله ابن عمر د امام شعبی او د امام نخعی او د امام شافعی معنا ده نو د هغوی په نس باندې مس المرأه چې د ښځې ته ګوتې وروړل دا ناقص دپاره د اودس دي ولکل وجهة خپل دلایل دي په حدیثو کې او په دورو کې تاسو وایي د امام شافعي رحمه الله په مذهب مس المرأه ناقصه دپاره د اودس ده او د امام سه په مذهب نه ده د امام سه مذهب قوي ده او وجه د قوت دا ده چې په بخاري کې حدیث ده حضرت عائشه رضی الله عنها فرمای كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا سجد غمزني زبد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قبله په طرف کې ودوم پیغمبر علیه السلام به چې کله سجده کوله زه به اوس کونډلم چې پخې ټولې کا دې ځکه به سجده کوله نو په مانځ کې مسل مر اکړې دا مونږ نه د مات شوی او د خپل په ځای پرې د امام صاحب په مذهب د دې معنا دا وجه الارض تاسو تیمم وهي په مخ د ځمکې په مخ د ځمکې تیمم وهي مخ د ځمکې که خاوري که تیږي که سیمټ وي خو چې مخ د ځمکې وي نو په دې باندې تیمم وهي نو امام صاحب د سعیدن معنا کوي وجه الارض په مخ د ځمکې مخ د ځمکې ته سعیدن وایي لانها نهایت ما يصعد الیه من باطن الارض باطن د ځمکې دې تراخیږي سعود دې ته کوي یا لسعوده و ارتفاعه فوق الارض نو د امام صاحب په مذهب په هر هغه شی باندې تیمم جایز دی چې هغه د جنس د ځمکې نه جنس د ځمکې دې ته وایي ځمکه لکه خاوره چې نه ایره کېږي په اور او نه ویلې کېږي خاوره نه ایره کېږي نه ویلې کېږي بس دا جنس د ځمکې دی هر شی چې نه ایره کېږي نه ویلې کېږي په هغې تیمم جایز دی تیږه نه ایره کېږي نه ویلې کېږي سیمټ نه ایره کېږي نه ویلې کېږي ګچ نه ایره کیږي نه ویل کیږي په دې ټولو باندې تیمم جایز دی په وسپنه نه دی جایز ځکه دا ویل کیږي په لرګیو نه دی جایز ځکه دا ایره کیږي نو چې ایره ترې نه جوړیږي یا ویل کیږي نو په هغې تیمم نه دی جایز نو د امام صاحب په مذهب د سعیدن نه وجه الارض مراد دی مخ د ځمکې نو دا بعضی خلک چې جنازې ته راشي نو څادر کیری په دې تیمم وهي نو دا څادر خو جنس د ځمکې نه دی دا خو ایره کیږي ایره ترې نه جوړیږي ویل کیږي نو په دې الته تیمم جایز دی چې کله په دې ګرد وي او چې ګرد پې نه پاک څادر یې په ځمکه کیږي نو په هغې تیمم وهي په دې تیمم نه کیږي نو تیمم په ځمکه کیږي په څادر هم کیږي خو چې کله ګرد پې وي نو بیا په هغه ګرد تیمم شو په نفس صدر نه کیږي او د امام شافعي رحمه الله په مذهب باندې سعیدن په معنا د ترابن سره دی په خاوره نو داغه په مذهب یوازې په خاوره تیمم جایز دی په تیګه نه دی جایز نو خو یې تیګه چې ګرد پینې په دیم تیمم جایز دی خو یې تیګه سعیدن طیبن طیبن دا مطلب چې پاک تیږي یعنی نجس نه پاک پاک وجه الارض چې پاک نجس نه فمسحوا بوجوهکم وایدیکم نو تاسو مسح وکي په خپل مخونو باندې دو ضربې دي ضربه لوجهه وضربه ليديه الى الى المرفقين دو ضربو باندې تیمم ده یو باندې به لاس په مخ راکاږي او په بل ضربه به لاسونه مسح کی تر څنګلو پوري مخکې د هغې تحدۍ ذکر و چې د هغې تعلق د مؤمنانو سره و اوس الله پاک د هغې تحدۍ ذکر کوي چې د هغې تعلق د اهل کتابو سره دی الم تره د دې خپله معنا ده آیا نه دی کتلی تا یعنی نه خبر الم تعلم آیا ته نه خبر الى الذين فاغي رفاع ابن زيد او مالک ابن دخشم باندې اوت النصيب من الكتاب چې ورکړل شوی دی دوی ته برخه د کتاب د الکتاب نه تورات مراد ده یشترون الضلاله دوی اخلی گمراهی ويريدون اراده لري دوی ان تضلوا چې ورک کړي د تاسو نم السبيل حق لارم دوی دا اراده لري چې تاسو نم حق لار ورک کړي والله اعلم باعدائکم الله خ خبر ده باعدائکم تاسو په دشمنانو د منافقانو د يهودونه وکفا بالله وليا او کافی ده الله پاک دوست وکفا الله خدا به پکې زائد کړه کفا الله ومن الذين هادوا د هغه بعضې د هغه خلکو نه چې یهود دي یحرفون الکلمه اړوي دوی الکلمه خبرې د شریعت او محمدي اوصاف د کلم نه مراد هغه جملې د شریعت دي او هغه جملې دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفات پکې ذکر شوي دي نو یحرفون اړوي دوی الکلمه هغه جملې چې شریعت قوانین د دین پکې بیان شوي دي یا د پیغمبر علی السلام صفات پکې ذکر شوي دي عن مواضعه هی زمیر دی کلمه تراجه ده لزاینو د دې کلمو نه لزاینو د دې خبرو نه دوی دا خبرې دا کلم اړي اول به دوی تحریف معنوي کولو کوشش به دا کولو چې د تورات په آیتونو کې تحریف معنوي وکړي که د تحریف معنوي په وجه به د دوی مقصد نه پوره کېدو نو بیا به تحریف لفظي کولو او که تحریف لفظي به ورته ممکن نه نو بیا به کتمان کول او تکتمون الحق دا درې غلط کارونه دوی کول تحریف معنوي لکه زموږ د زمانی بدعتیان دوی تحریف معنوي کوي نو يهودو به اول هم دا کار کولو کدا به ورته نو ممکن بیا به تحریف لفظي کولو کدا به نو ممکن بیا به کتمان کولو ويقولون سمعنا او دوی به ویلي سمعنا قولکم زمونږ ستاسو وینا واورېده وعصینا دا عصینا به په زړه کې ویلي یا به خفیتن ویلي یعنی ومنو منلو حکم ستاسو واسمع او واوره غیر مسمع په داسې حال کې چې نه یې اورولای شوی نه یې اورولی شوی صیغه د اسم مفعول ده غیر مسمع په داسې حال کې چې نه یې اورولی شوی د دې لفظ دوه معناګانې دي په یوه معنا کې تعظیم دی او په یوه معنا کې تحقیر دی نو ذی وجهین لفظ استعمالولو که دا معنی واخلئ چې واسمع واوره زموږ خبره واوره غیر مسمع الله دې در باندې غلطې خبرې نه اوري نو دا بیا پکې تعظیم راغی او دویمه معنی د تحقیر د کنزلی دی واسمع واورا زمون خبره غیر مسمع الله دې در باندې نه اوري یا واورا الله دې در باندې خه خبره نه اوري نو دا به تحقیر دی نو زی وجهین لفظ به استعمالولو دوی به دا د تحقیر معنا ترې نه مرادوله وراعنم راعنا د رعونت نه دی د دوی په ژبه کې په معنا د حماقت د راعنم دوه معناګانې دي زمون مراعات وکا او یا د رعونت نه مشتق په معنا د حماقت یعنی ای زمون احمقه لین بالسنتهم پتاوولو د جبو لین تاوولو ته وای لین حال دا چې خلیم بالسنتهم تاوول په جبو د دوی د الفاظ به تاوول په جبو کې وتعنا فی الدین او په عیب ویلو سره په دین کې ولو انهم قالوا سمعنا کچرت دوی د مسلمانانو په ځای پشان باندې زی وجهین لفظ نه استعمالوله دوی داسې ویلې وی چې سمعنا مونږ واورېدو سمعنا په عرف کې په معنا د عجب نا سره ده د عرفي معنا مراد ده مونږ ستا خبره اومنله واطعنا او مونږ ستا حکم اومنلو واسمع د غیر مسمعن په ځای خالی وسمع ویلې وي وانظرنا دراعنا په ځای وانظرنا ویلې وي لکان خیر لهم نو دا به د دوی لپاره ډیره بهتره وه واقوم او ډیره سمه به وه دا وینا واقوم او ډیره سمه دا وینا نو دا به د دوی لپاره ډیره ښه وه او ډیره سمه به وي ولكن لعنهم الله لیکن لري کړي دي الله پاک دوی د خپل رحمت نه لعن بعد ته وي د رحمت نه نو الله دوی د خپل رحمت نه لري کړي دي بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا يؤمنون الا قليلا نو دوی ایمان نه راوړي الا قليلا قليل صفت د پاره د قوم ده نو معنی دا ده لا یؤمنون منهم الا اقوام قلیلون په دوی کې صرف لږ قومونه ایمان راوړي لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه نو دا قلیل صفت لپاره د قوم شو لږ قومونه پکې ایمان راوړي او یا دا قلیل صفت لپاره د ایمان دی نو لا یؤمنون الا ایمانا قلیلا دوی ایمان نه راوړي مګر لږ ایمان هغه لږ ایمان په تورات دی او زیات کفر دی په نورو پیغمبرانو په انجیل او په قران باندې د دوی کفر دی یا ایها الذین آمنو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن سوریا کعب ابن اسد او نور علماء د يهودو ته ویل چې یا معاشر يهود اتقوا الله واسلموا اې ډلې د يهوديانو د الله نه ویریږئ او الله ته منقاد شئ فوالله انکم لتعلمون ان الذي جئتكم به الحق په الله مې دې قسم چې تاسو خو خبر یې چې دا ما کوم دین چې راوړی دی دا حق دین دی نو دی علماو د يهودو ورته ویل چې مخ نه یو خبر نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو یا ایها الذین اوتوا الكتاب اے هغه خلکو چې ورکړی شوی دی ورته کتاب امنو بما نزلنا تاسو ایمان راوړی په هغه قران باندې چې موږ نازل کړی دی مصدقا لما معکم حال دا چې دا تصدیق کوون کې دی دا هغه کتاب چې تاسو سره دی هغه ترشتیا ویون کې دی من قبل انت مسا مخکې د دین انت مسا چې هوار کړو مونږه وجوهن ډیر مخونه نت می څه معنا چې هوار کو وجوهن ډیر مخونه فنردها نو وګرځو مونږه دا هوار مخونه علا ادبارها پشاګانو د دوی نو دوه کار بو یو به دا مخونه هوار کو چیت پیت به کو او بیا به دا چیت پیت مخونه نردها علی ادبارها د څټ طرف ته واړو نو اول به دا مخونه هوار کو چیت پیت بشي پوزه او سترګې او غوګونو پته به پکې نه لګيږي او بیا به شا طرف ته واړو نو څټ به مخې ته شي او مخ به څټ طرف ته شي دا دوه کاره به وشي معنی دا ده او یی معنا دا ده چې تاسو ایمان راوړې مخکې له دې نه ان نطمس وجوها چې مخ وکړو ډیر مخونه او د څټونو په شان یوه تخته کو ان نطمس وجوها چې مخ وکړو ډیر مخونه فنردها على ادبارها یعنی د څټ په شان یوه تخته کو دا د نطمسه لپاره بیان شي صحیح شو ګوره مخکې مې درته د نتمسه ځان ته معنا وکړه فنردها دا دوه فعله و نتمسه وجوها چې چیت پیت کو موږ دا مخونه هوار کړو فنردها على ادبارها او دا غینه ورسته به څټ طرف ته وګرځو څټ طرف ته واړو نو دوه کار په دې مخونو باندې وو یو به چیت پیت شي هوار بشي او بیا به څټ ته واوړي او دویم دا چې فنردها د نتمسه د پاره تفصیل شي او یا موږ په دوی باندې لعنت نازل کو کما لعنا اصحاب السبت لکه لعنتیان کړي میو چې اصحاب السبت صاحبان د خالی د خالی په ورځ کې چې چا زیاته کولو په غوی می چې څنګه لعنت ویلو ګوره دا تشبیه په نفس لحن کې ده په کیفیت د لحن کې نه ده په غوی می چې لعنت ویلو په دوی بم لعنت نازل کم په خبره پوه نفس لحن کې دا تشبیه ده کیفیت کې ولې نه ده په کیفیت کې ځکه نه ده چې د هغوی نه شادیان جوړ شوي او د پیغمبر علی السلام د دعا په برکت د دې امت نه شادیان نه جوړیږي مسخه په دې امت کې نه راځي خو شو نو په کیفیت د لحن کې تشبیه نه ده په نفس لحن کې تشبیه ده تمال عنا اصحاب السبت نو کعب الاحبار دا یو يهودي عالمو چې دا آیات واورېدلو نو ډیر اوریدو بشک الله پاک چې ده نه بخي دا خبره ان یشرک به چې شرک وکړي شي د الله سره ويغفر ما دون ذلك او بخي الله پاک ما دون ذلك د شرک نه کم ګنا ما دون ذلك شرک د شرک نه کم ګنا الله بخي نو دون په معنا د کم سره شوخه د تجاوز په معنا سره نه شو بلکې په معنا د کم سره شو یعنی د شرک نه کومه ګناه الله بخي خو چاته بخي لمن یشاء د هغه چا د پاره چې د الله اراده ورته وشي چې بخنه ورته وکي ومن یشرک بالله یو څوک چې شرک وکړي د الله سره فقد افترا نو په تحقیق سره وی تړل اسمن دروغ عظیمن لوی دوی د الله پورې لوی دروغ وتړل نو الله پاک شرک نه بخي دا جمله مستأنفه ده د ما قبل د مخکینی وحید د پر الله پاک داغي تقریر راولي خاوس الله پاک شرک نه بخي شرک په څو قسمه ده دو قسمه یو شرک فی ذات او بل شرک فی صفات الله پاک شرک فی ذات نه بخي او دارنګي الله پاک شرک فی صفات نه بخي په شرک فی ذات کې وابیا نختلی او په شرک فی صفات کې بریلې نخته دي شرک فی ذات کې وابیان ځکه اخته دي چې وابیان وای ید الله فوق ایدیکم د الله ید چې د فوق ایدیکم نو دلته د وابیانو تفسیرونه ګوره و ید الله د دینه معنا لغوي ظاهری حقيقي مراد ده خبره پوه شئ د دینه څه مراد ده معنا لغوي ظاهری حقيقي مراد ده و دغه معنا ترنه مراد ده او په اهل التفویض په موږ باندې رد کوي وای تاسو د الله په صفاتو کې تعطیل راولئ تعویل پکې کوئ او تعطیل کوئ د الله دا صفت معطلوي تاسو وای چې دا ید الله دا د الله صفت نه ده دا رنګ یو ما یکشف عن ساق په هغه ورځ کې چې الله په کشف راولي د ساق نه ساق پونډې ته وای نو دوی وای چې د دې ساق نه معنا لغوي ظاهري حقيقي مراده ده او په مون اعتراض کوي چې تاسو د الله دغه صفت معطل معطل غني د الله دا صفت الله ته نه ثابتوي ساق د الله صفت دی او تاسو الله ته نه ثابتوي وجهود الله صفت دی او تاسو الله ته نه ثابتوي اول تاسو ته زه د خپل مسلک تشریح کوم د اهل التفویض مختصر الفاظو کې زمون عقیده څلور ټکی ده د اهل التفویض عقیده څلور ټکی ده اول یدو وجهو ساقو دا د الله صفات دي د دوی ثبوت شته قران او حديث کې یو د دوی ثبوت دی دا قران او حديث کې شته په دې کې موږ اختلاف نه کوو وجهو د الله صفت دی ساقو د الله صفت دی یدو د الله صفت دی د دې ثبوت په قران کې مشته او په احادیثو کې مشته په دې ثبوت د دې ثبوت نه مونږ نه یو منکر دا د الله صفات دي او قران او حدیث کې ثابت دي نو یو د دوی ثبوت دی دویم دا معنا لغوي لري وجهم معنا لغوي ظاهري حقيقي لري یدویم لري ساقویم لري نو معنا لغوي لري معنا لغوي د لغتو په کتابو کې ذکر کیږي د لغتو په کتابو کې د دوی معنا داسې ذکر شوی دا عضو مخصوص مخصوص اندام دی چې مرکب دی د غوخي او د اډوکو د وینې او د رګونو د پلو دغه معنا لغوي ده دا د خلکو په مابین کې چې کومه متعارفه ده یا دو چې ذکر کی دغه عضو ته د سړی ذهن ورزي وجهو چې ذکر کی دی مخ ته د سړی ذهن ورزي ساقو چې ذکر کی دی پونډې ته د سړی ذهن ورزي دا د خلکو په مابین کې چې کومه معنا متعارفه ده او د لغتو په کتابو کې ذکر شوې ده دغه معنا لغوي ده نو ګوره ثبوت شته معنا لغوي شته دریم ترجمه هم شته ترجمه څه ته وایي نقل لغه الى لغه اخرى یو لغت بل لغت ته اړول لکه یدو پښتو کې لاس اردو کې هات انګریزي کې ما په خل هند ورته وایي فارسۍ کې دست بس دغه د یو لغت نه بل لغت ته اړول دا ترجمه یې شته په دې کې موږ د وابیانو سره متفق یو د اهل ظواهرو سره اول دا صفات د الله دی یعنی ثبوت شته قران او حدیث کې چې دا د الله صفات دویم معنا لغوي د لغتو په کتابو کې شته عضو مخصوصي ته وایي او دریم ترجمه مشته موږ دا نه وایي چې دا هر څه د الله په لاس کې دي د الله په مخ راته پرېدا دا چې موږ وایو کنه نو دا ترجمه یشته څلورم معنا مراد معنا مراد څه ده موږ وی دا یوازې الله ته معلومه ده و بیا وی موږ ته معلومه ده معنا مراد معلومه ده اختلاف په دې څلورمه خبر کې ده معنا مراد ید الله د الله ید د دې معنا مراد څه ده الله ته موږ وی چې معلومه ده موږ ته نه ده معلومه و بیا وی موږ ته معلومه ده وای شوي وابیان څه وای مونږ ته معلومه ده او مونږ وایو چې مونږ ته نه ده معلومه وجه دا ده چې مخ ګوره د کتاب مخ د موبایل مخ د انسان مخ د غوا مخ د کوټې مخ د کې فرق شته کنه زه چې هم د کتاب مخ نو ستا ذهن ته دغه دا راځي د موبایل مخ نو دا ذهن ته راځي د انسان مخ نو دا ذهن ته راځي د کوټې مخ نو دا د ذهن ترازی د مخ معناګانې مختلفې دي نو دا رنګي د انسان مخ دا شو د غوا مخ هغه شو د خر مخ هغه بل شو د موبایل مخ دا شو د کتاب مخ دا شو دا خو مونږ پیژنو دم لیدلې دي د الله مخ نو د الله مخ مونږ نه دی لیدلې پوه شو نم اورېدلې نم لیدلې نه د محسوساتو نه دی مونږ نه دی لیدلی او نه په شریعت کې بیان شوی دی چې څنګه مخ دی د کتاب د مخ بیان خو بزر ته حکم چې داسې دی نو د الله مخ مونږ نه لیدلی دی او نم اوریدل یعنی نه ته قران او حدیث کې بیان شوی دی چې د الله مخ څنګه دی نو چې نه دی لیدلی وي او نه دی اوریدلی وي نو څه به پی پوښ نو د الله د مخ په معنا مونږ نه کویږو په معنا مراد مونږ نه کویږو دا لغوي ظاهري حقيقي معنا خو نه ده مراده ځکه د دې په دې معنا باندې الله ته جسم ثابتېږي او معنا مراد موږ نه دلیدلې او نم د اورېدلې نو موږ ته نه د معلومه دا رنګ یدو او ساقو کې دا مسله شو نو په دې څلورم ټکی کې اختلاف دی موږ وایو معنا مراد الله ته معلومه ده موږ ته نه د معلومه و بیان څه وایي موږ ته معلومه ده خچ معلومه ده بیان کا وای امدغه لغوي ظاهري حقيقي معنا مراده ده څه شی مراد ده همدا لغوي ظاهري حقيقي خلغوي ظاهري حقيقي خو عضو ده کنه عضو خو مرکب وي نو الله پاک ته د اجزا ثابت کړو او دا اجزا واجبات ممکنات نشي کېدای ممتنعات نشي کېدای دا به واجباتي تعدد د وجبو دی ومنلو کنه او تعدد د وجبو شرک فی الذات دی نو ځکه زه تاسو ته وایم چې وابین مشرکین دی په ذات کې شرک فی الذات راوړي الله ته اجزا ثابتوي د الله د ید نه وڅ شه مراد ده لغوي ظاهري حقيقي دغه معنا مراد ده خلغوي ظاهري حقيقي چې معنا دې مراد کړه لغوي معنا خو دغه عضو ده کنه او دا خو مرکبه ده او مرکب خو د اجزاو نه مرکبي یا د هیولو د صورت نه یا د اجزاو لا تتجزاو نه دا اجزا ممکنات نه دي ممتنعات نه دي نو واجبات دي نو اجزا دي واجبات کړو تعدد د وجبو باندې د قول کړو نو دې ته شرک نه وې دي ته نور څه وې نو وابیان د توحید د سپر لاندې مشرکین فی ذات دي د بریلانو غټ مشرکان دي وابیان په خبره پوه شو د بلا کیف پسپر باندې در نزان خلاصي چې په دې کې راګیر کی نو لن درته وي بلا کیف به زمون طالب بیچاره ته د بلا کیف معنا نه ورزي نو زه وې ځان را نخلاص کړو بلا کیف ویل خو ابي درته ویلې چې الله د ید نه ظاهری لغوي حقيقي معنا مراد ده نو ته ورته وای چې ظاهری لغوي حقيقي معنا خو دغه عضو ده نو بیا خو د الله ته عضو ثابت کړه نو سمدستي به درته وای چې بلا کیف نو می پرې د په بلا کیف کې ورته وای بلا کیف څه معنا د بلا کیف معنا راته وکا د بلا کیف دوه معناګانې دي ګور زده کوي چې په مناظره پوه شي مختصر د الله صفات مې درته ټول په دوه ټکو کې خلاص کړي بلا کیف څه معنا د بلا کیف دوه معناګانې دي د کیف یو معنا د کنه او حقیقت دویمه معنا د تشخص پوه شو د کیف یو معنا ده کنه او حقیقت دویمه معنا ده تشخص نو وبی ته وې بلا کیف څه معنا کدی وې چې د بلا کیف معنا ده بلا تشخص بلا تشخص نه د الله د ید معنا لغوي ظاهري حقيقي بلا تشخص ده بلا کیف یعنی بلا تشخص چې تشخص ونه لري دا سه معنا خو مونږ ته نه ده معلومه مونږ ته چې کومه معلومه دي د تشخص سره به مونږ ته معلومه دي مونږ ته تشخصات معلوم دي ته ماهیات راته معلوم دي ماهیات خو مونږ نه دي لیدلي به هر تقدیر مونږ ته خو معلوم تشخصي ته وایي چې بلا تشخصه چې تشخص پکې نشته بیا خو نشو معلومه نو څنګه دی اول کې ویل چې معنی معلومه ده و به دوه ټکی دوه دوه کار کوي نو تناقض پکې راځي یو طرف ته وایي معنی معلومه ده هم دا لغوي ظاهري حقيقي دغه معنا ده بیا چې بیا چې ورته وایي چې دا خو دی الله جسم کړو وایي بلا کیف نو بلا کیف څه معنا نو د کیف خو دوه معناګانې دي یو معنا ده کنه او حقیقت دویمه معنا ده تشخص نو کته ته ویل چې د کیف معنا د تشخص یعنی بلا تشخص نو بلا تشخص معنا چاته معلومه ده غیر د الله نو بیا خو معلومه نشو تا څنګه ویلو چې معلومه ده یو طرف ته وی چې معلومه ده او بل طرف ته وی چې بلا تشخص ده نو موږ ته خو متشخصي یدونه معلوم دي چې تشخص لري نو چې تشخص ونه لري داسې یت خو موږ ته نه دی معلوم خو شو په خبره نو هم معلومه شو هم غیر معلومه شو او کده درته وی و بي چې د کنه د کیف معنا ده کنه او حقیقت بلا کیف یعنی کنه او حقیقت نه لري نو کنه او حقیقت هم دي معنا ته وی یعنی معنا نه لري نو یو طرف ته دا دلوي چې معنا شته ماته معلومه ده بل طرف ته وی د سره معنا نه لري بلا کیف یعنی معنا نه لري کده کیف نه مراد کنه او حقیقت یعنی معنا واخلي نو بلا کیف یعنی معنا نه لري نو یو طرف ته وایي چې معنا شته ماته معلومه ده بل طرف ته وایي چې معنا نه لري لدی وجنه دوی حیرانی کې نور په مسله ان شاء الله چې پوه شوي نو موږ وایو دا د الله صفات دی او ثابت دی معنا لغوي ظاهري حقيقي شته خو هغه نه د مراده صحیح شو او دا رنګي ترجمه هم شته خو معنا مراد یوازې الله ته معلومه ده موږ ته نه ده معلومه دا رنګي وابیان یو طرف ته وایي بلا کیف بلا کیف یعنی کیف نه لري بل طرف ته د امام مالک قول پیش کوي امام مالک سره فرمایي ول کیف مجهول یعنی کیف شته خو مجهول دی د امام مالک قول پیش کوي ول کیف مجهول نه غینه خدا معلومیږي چې کیف شته خو مجهول دی او توابی وای چې بلا کیف نو امام مالک قولم دوی به کله پیش کوي نو به هر تقدیر دوی مشرکین فی ذات دي نو ما درته خبره وکړه چې شرک په دوه قسمه دی شرک فی ذات لکه وابیانی چې کوي دا مجسمه دي کنه مجسمه شرک فی ذات کوي دویم بریلین دي هغه شرک فی صفات کوي لکه د الله په صفاتو کې یو علم الغیب دی علم الغیب دا د الله په صفاتو کې دی د ټولو حالاتو نه یوازې الله خبر دی نو کوس یو سړی د عقیده وساتي چې نجومی سره علم الغیب شته د یو بزرګ سره علم الغیب شته د یو پیغمبر سره علم الغیب شته نو د الله په صفت کې بل څوک د الله سره شریک کړو په خبره پوهیږي کنه علم الغیب د الله صفت ده دا د عقیدی مسله ده د عقیدی مسله به د عقیدی په کتابونو کې ګورئ نو په نبراس کې به ګورئ نبراس کې تاسو وګورئ په اخر طرف د شریع قائد کې چې د کاهن بحث کوي په کوم کلماتو سړی کافر کیږي او په کوم نه کافر کیږي دغلته لیکلي دي چې څوک غیر الله ته عالم الغیب وي هغه هم کافر دی دا د کاهن په بحث کې شرع قید لیکلي ګوره د عقایدو مسله ده او د فقه په کتابو کې هم راځي یو یو خزه او یو سړی دی خپل مابین کې سره نکاح کوي شاهدان نشته دا خزه او سړی وي چې راځه الله او پیغمبر به شاهد کو الله او پیغمبر را گوا کر دیم نو د فقه په ټولو فتاوو کې کتاب النکاح کې وګورئ شامی وګورئ قاضي خان وګورئ ټول وګورئ هلته لیکلي چې دا خلک کافر شو ځکه پیغمبر علی السلام ته عالم الغیب ویل د فقې په دې کتاب د فقې په ټولو کتابو کې ملابد منه دا د تصوف ولو کتاب دی په ملابد منه کې په کوم کلماتو چې سړی کافر کیږي په هغه کلماتو کې یو کلمه دام لیکلي چې غیر الله ته عالم الغیب وایي ملابد منه نو به هر تقدیر علم الغیب د الله صفت دی غیر الله ته ثابتول شرک دی دویم مختار الکل د الله صفت ده یو بل څوک ته د نفع او د نقصان اختیارمند غړي او مددونه ترې نه غواړي په ما فوق الاسباب کې نو غیر الله د مختار الکل غنل او متصرف فی الکل غنل نو دام ګوره شرک فی صفات ده دارنګ شرک فی العبادت غیر الله ته سجده کول سجده عبادت ته غیر الله ته کوي د غیر الله په نوم نظر منل نظر عبادت ته ته د غیر الله په نوم منی د بزرگ په قبر ناز او نیاز کې خودل طواف کول د قبر نه طواف هم عبادت ده او دا رنګي د الله د قول په مقابله کې رسم او رواج ته ترجیح ورکول دا ډیر صفاتونه دي نو دا شرک فی صفات راځي نو دا بریلین کوي نوابیان او بریلین دا دواړه په شرک کې اخته دي او الله پاک شرک نه بخي نو ګوره وابیان ډبل بدعتیان دي او بریلین چې دي دا سنگل بدعتیان دي وابیان ډبل بدعتیان د دې وجه نه دي چې دوی شرک فی ذات کوي او بریلین شرک فی ذات نه کوي شرک فی صفات کوي دویم دا ګوره د اهل سنت والجماعت اصول څلور دي کنه قران حدیث اجماع قیاس وابیان د دوو نه منکر دي او بریلین پکې یو زیاتې خرافات پکې زیاتې نو بریلینو یو زیات کړو نو دا سنگل بدعتي شو او وابیانو دو حسب کړ دوا نو دوی دو دو دو نقصان کینو دا ډبل بدعتي شو لدی وجنه چې بریلی پسې مول مکرو دی نو د وابي پسې ډبل مکرو دی مکرو تنزیهی نه تحریمی او کوم چې مکروه تحریمی وی غواجب الاعاده ان الله لا یغفر ان یشرک به بشک الله پاک چې د بخنه نه کوي ان یشرک به چې د الله پاک سره شرک وکړي شي ويغفر ما دون ذلك دون دا په معنا د کم سره ده یعنی د شرک نه کم ګناهونه الله پاک بخي دلته یو اعتراض وسوکا چې شرک الله نه بخي نو کفر به بخي یو کافر د کفر په حالت کې مړ شو په کفر مړ شو نو الله خدل ته صرف شرک نه بخي نو کفر خو شرک نه دی کافر کله موحدی دا سکان نه دي سکان هم کافر دي او هندوان هم کافر دي خو دا سکان به هندوانو ته وایي دا مشرکان دي بوتانو ته سجدي کوي موږ موحدین وایي موږ صرف الله د الله عبادت کوو دا سکان ځان ته موحدین وایي کافران خو دواړه دي خو یو مشرکین دي او بل کافرین دي نو کافر به الله پاک بخي حالانکه کافر هم الله پاک نه بخي چې کله په کفر مړ شي کفارو ته الله مغفرت نه کوي نو د کافر د نه بخلو ذکر الله په نورو آیتونو کې کړی دی یا دا جواب ورته ورکه ښه جواب هم دا دی یا داسې ووایه چې دلته مراد مطلق کفر دی د عبد الله ابن عباس صاحب نه دلته یو روایت دی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به د دین مطلق کفر مراد دی خاص شرک نه دی مراد بلکې مطلق کفر مراد دی علامه خیالی خیالی خو به تاسو نه ویلی دا وفاق ولا خو لري کړی دا زه کراچۍ ته جامعه الرشید ته تلم ډیره غټه مدرسه وه بیا استادان ډوډۍ هغه ناظم ما سره بلدو نو استادان څه بازي ډوډۍ ته راغله نو بازي پکې داسې شلو پنځه ویشت زره تنخواګانو غټ غټ استادانو خیالي نه پیژنده چې خیالي د کم فن کتاب دی نو خیالي کې دلته داسې وایي ته پیژنې قاری عامره د کم فن کتاب دی دا وړه دا وړه د کړې ده علامه خیالي سے فرمای ان الله لا یغفر ان یشرک به ای یکفر به الله پاک کفر نه بخي نو خیالیم دلته د یو شریک نه څه مرادي ان یکفر به کفر تر نه مرادي او بیا په خیالي کې داسي وای وانما عبر عن الكفر بالشرك لان كفار العرب كانوا مشركين الله پاک تعبیر د کفر نه په شرک باندې کړی دی ځکه کفار د عربو کې الله بحث کوي او کفار د عربو مشرکان نو کفر اهم دی او شرک اخص دی دریم جواب هم کولای شي چې کافر د مشرک نه بتر دی مشرک الله منی خو غیر الله ور سره شریکي او کافر خو د سره الله نه منی نو چې مشرک ته الله مغفرت نه کوي نو کافر ته په طریق اولا نه کوي نو په دلالت النص د کافر عدم مغفرت معلوم شو ويغفر ما دون ذلك او الله پاک بخي ما دون ذلك یعنی د شرک نه کوم ګناه دا چټ چټاره لګلې ما په خیال ده وفاق کې درس ویلی دی وای دلته ذکر دي چې الله شرک نه بخي او په صورت زمر کې راځي چې یغفر الذنوب جميعا وای دلته خو تعارض راغی نو که وفاق کې د سبق نه ویلې نو دا اعتراض به نه کوله کم د تعارض دلته هم داسې وای چې ګناهونه بخي و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک نه لاندې ګناهونه بخي کنه او صورت زمر کې الله پاک وای چې یغفر الذنوب جميعا نه څه تعارض دی سب مدرسه کې سبق وای چې به پوښتنه ويغفر ما دون ذلك ګره دا د شرک نه لاندې ګناهونه بخي او سورته زمر کې مو چې ګناهونه بخي يغفر الذنوب تعرض به الترات لې چې سورته زمر کې وی چې يغفر الشرک چې دا سره غلې وي ويغفر ما دون ذلك الله پاک بخي د شرک نه کم ګنا لمن يشاء او هغه چاته چې د الله اراده ورته د مغفرت شي رد على المعتزله والخوارج په معتزله او په خوارجو دا قوي رد ده هغه مرتکب د کبیره ته کافر وای او الله مرتکب د کبیره بخي مؤمن ورته ویل ده لدی وجنه معتزله دلته بیا دومره لوري لوري تاویلات پکې کوي لکه تفسیری کشاف دلته ډیر بعید بعید تاویلات کړی دي خو نه لګیږي ومن یشرک بالله څوک چې د الله سره شرک وکي فقد افترانو په تحقیق سره وی تړل اسمن دروغ عظیمن لوی الم تر الى الذين يزكون انفسهم الله پاک فرمای الم تر الى الذين اتا يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم باطفالهم يهوديان خپل ماشومان رسول الله صلى الله عليه وسلم تراوړ فقالوا يا محمد هل على اولئ على اولادنا من ذنب زموږ د ماشومان باندې څه ګناه شته دا زموږ ماشومان ګناګار دي فقال الله پیغمبر علی السلام ورته فرمایل چې ناس تاسو د ماشومان نه دي ګناګار فقالوا والذي يحلف به فاغه الله هم د زمون قسمی چې پاغه خلق قسمونه خوري ما نحن فيه الا كهيئتهم موږ د دې ماشومان په شان محسوم یو ما من ذنب نعمله بالنهار الا كفر عنا بالليل موږ چې د ورځې کوم ګناو کو د شپې راته الله معاف کوي وما من ذنب نعمله باللیل الا کفر عنا بالنهار او چې د شپې وکړو د ورځې راته الله معاف کوي دا رنګ نحن ابناء الله وحبوه موږ د الله بچیو د الله دوستان یو نو داسې خبرې به دوی کولې الله پاک فرمای الم تر ال الذین آیات نګوري هغه کسانو ته یزکون انفسهم چې پاکوي دوی ځانونه خپل خپل ځانونه پاکي بل الله یزکی من یشاء بلکې الله پاک پاکي هغه څوک چې د الله اراده ورته وشي ولا یظلمون فتیلا او دوی سره به ظلم نه کیږي په اندازه د یو نری تار بعضی علما فرمایي چې فتیل د کجوري په منځ کې چې کم نری تار دی او په اندازه د یو نری تار د دې په اندازه بم د دوی سره ظلم نه کیږي نو د دې معلومه شو چې د خپل ځان تزکیه د دنیوي اغراضو د لپاره ناجایز ده البته د دینی غرض د لپاره بیا جایز ده انظر کیف یفترون علی الله الكذب انظر الله پاک فرمایي ته وګورم کیف یفترون څنګه تړي دوی په الله پاک باندې دروغ وکفا به په الله دروغ تړي چې د ورځې ګناه را ته الله د شپې معاف کوي او د شپې ګناه را ته الله د ورځې معاف کوي نو په الله دروغ تړي او د مکی مکرمه د مشرکانو سره معاهده وکړه چې موږ به په سر او په مال ستاسو دفاع کوو ستاسو سره به ولاړ یو نو بیا دا د مکی مکرمه مشرکان ورته ویل چې موږ اومیان یو په څه نه پویګو او تاسو اهل کتاب یې تاسو وایي چې موږ په حق یو که محمد صلی الله علیه وسلم نو دی يهود ورته ویل چې تاسو خپل دین موږ تر پیش کې تاسو څه کوئ نو د مکی مشرکان ورته وی چې موږ د کعبې نه طواف کوو حاجیانو توبه ورکوو د کعبې شریفې خدمت کوو د پلارانو او د نیکونو په دین باندې مستقیم یو او دا محمد صلی الله علیه وسلم او د د مرګري چې دي دوی نه د کعبې نه طواف کړی دی نه حاجیانو ته اوبه ورکوي او خپل دین پریخې دی نوی دین ته داخل شوي دي نو دی يهوديانو ورته ویل چې قسم په الله تاسو په حق یې او بیا د دې مکې د مشرکانو د پاره بوتانو ته سجدي موکړي نو الله فرمای الم تر ال الذین آیت نو ګوري هغه خلکو ته اوتو نصیبا من الكتاب چې ورکړې شوی دا غوي ته برخه د کتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت یؤمنون اغوی ایمان لري بالجبت په بوتانو باندې والطاغوت یو په شیطانانو باندې جبت فی الاصل اسم صنم دا د یو بوت نومو ثم استعمل فی کل معبود غیر الله هر معبود غیر الله اغه ته اوس جبت وای توغوت کل باطل معبودا او لا ګوره د جبت او د توغوت په مابین کې دا فرق شو چې جبت معبود دی او توغوت باطل دی معبودی که غیر معبودی نو کل باطل ته توغوت وای او کل معبودین غیر الله ته جبت وای صحیح شو هر معبود چې غیر الله د حضرت عمر رضی الله عنه نه روایت ده چې جبت د دې معنی په ساحر کړي ده او د توحوت معنی په شیطان کړي ده کعب الاحبار هغه د جبت معنا په ساحر کړي ده او د توحوت معنی په شیطان یا په کاهن کړي ده جبت په اصل کې جبس ده جبس په معنا د رزیل الذي لا خیر فيه من الذين امنوا داغه کسانو نه چې مؤمنان دي سبیلا لجهت دلاري اولائکم دا حکم کون کی په غروالي د کفارو اولائک الحاکمین دغه حکم کون کی چې کافرانو ته غره ویلې الذين لعنهم الله دا هغه خلق دي چې الله د خپل رحمت نه لري کړی دي ومن يلعن الله هغه څوک چې الله د خپل رحمت نه لري کی فلن تجد له نصيرا نو هیڅ کله به ته پیدا نه کې د لپاره امدادي ام لهم نصيب ايشته يهوديانو ته برخه من الملک د بادشاهي نام جبای دلته معنا د نبوت کوي صحیح معنا د بادشاهي ايشته د يهوديانو ته نصيب من الملک برخه د بادشاهي نام فاذن یعنی لو کان لهم ذالک کچرته د دوی لپاره برخه د بادشاهي وي لا یؤتون الناس نقیرا نو دوی بنوي ور کړې فقرا او ته نقیرن د زری برابر د خرما په زړی باندې یو نری پرده تاو شوې ده بعضی علما غي ته نقیر وای د زری برابر ام یحسدون الناس بلکې آیا حسد کوي دوی الناس یعنی محمدن و اصحابه د محمد صلی الله علیه وسلم او د صحابه سره دوی حسد کوي علامه اتاهم الله په هغه څه باندې چې الله ورکړی دی د محمد صلی الله علیه وسلم او صحابه او ته چې نبوت دی من فضله د خپل فضلنا فقد آتینا آل ابراهیم نو په تحقیق سره الله فرمای ما ورکړو آل د ابراهیم علی السلام ته الکتاب تورات زبور او انجیل دم آل د ابراهیم علی السلام ته ورکړو والحکمت شرعی علوم او عمیق اسرار دام آل د ابراهیم علی السلام ته ورکړو واتیناهم او ورکړو مو آل د ابراهیم علی السلام ته ملکن عظیما سلطنت ډیر لوی لکه داوود علی السلام په دوی کې بادشاه او سليمان علی السلام په کې بادشاه نو آل د ابراهیم دا دو قسمه ده یو د اسحاق طرف نه ده یو د اسماعیل د طرف نه ده نو مخکې د اسحاق په طرف کې پیغمبري و او اوس د اسماعیل په طرف کې پیغمبري راغله دواړه آل ابراهیم دي فمنهم یعنی من جنس هؤلاء الحاسدین د جنس د دې حسد کوونکو نه من آمن به بعض هغه خلک دي چې ایمان راوړی دی به یعنی به محمد یا ضمیر محمد تراجه کا د دې حسد کوونکو نه بعضې داسې خلک دي چې په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو لکه عبدالله ابن سلام صاحب کعب الاحبار او دا رنګ ډیر یهودو چې مسلمانان شو ومنهم من صد عنه او بعضې په دوی کې داسې دي اعرض عنه چې د پیغمبر علی السلام د منلو نه مخ واړوله د پیغمبر علی السلام د منلو نه مخ واړولو بشک الله پاک تاسو ته امر کوي ان تؤدو چې وسپاري الامانات امانتونه الى اهلها خپل اهل ته الله تاسو ته امر کوي چې وسپاري امانتونه خپل اهل ته لکه چابيان د کعبه چې عثمان ابن ابي طلحه ته وسپارل شوی عثمان ابن ابي طلحه الشيبي د سره د کعبه شریفي د کوټي چابيانې وي کلیګانی ور سره وي یو روایت داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه فتح کړه نو عثمان ابن ابي طلحه الشيبي ته ویلي د سره چا بیان وی چې د کعبه کوټه ما تخلاصه کړه چې زه پکې مونږ وکم هغه ورته ویلي چې د کعبه کوټه تا ته نه خلاصوم دا کمره کته ما منلې چې ته د الله پیغمبري نو ما به در تخلاصه کړې وې نو حضرت علی ور باندې حمله وکړه لاس په تاو کړو چا به تر نه واخیست او پیغمبر علی السلام ته د کعبه کوټه خلاص کړه پیغمبر علی السلام نه نووتو لمونځ پکې وکړو به چې وروته حضرت عباس ورته و فرمایل چې یا رسول الله دا چا به ما تراکا د سقایت خدمت مونږ کو د ابي زمزم او به حاجانو ته مونږ ورکو دا خدمت ما ته حواله کا پیغمبر علی السلام چا به نه برته ام دی عثمان ابن ابي طلحه الشیبی ته ورکړي لیکن دا روایت کمزوری دی د دې وجه دا ده چې فتح د مکی په اتم کال د هجرت وشوه او د په شپږم کال د هجرت مسلمان شوی دی د صلح د حدیبیې نه وروسته دا بیا مدینه منورې ته تللی او هلته په پیغمبر علیه الصلات والسلام باندې ایمان راوړی دی ډېر مخکې مسلمان شوی نو دا روایت ځکه کمزوری دی نو پیغمبر علیه السلام چې په اتم کال د هجرت مکه فتح کړه حضرت عباس تمنا وکړه چې د کعبې چابیانې د دنه واله ماتې راکړه پیغمبر علیه السلام الله پاک دا آیات نازل کړو چې ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانتونه خپل اهل ته حواله کړئ نو چا بیا نی واپس د ته حواله کړي او تر قیامت د په اولاد کې دي تر نن پورې د په اولاد کې دي شان نزول شان نزول خاص ده لیکن حکم عام ده معاملات د انسان په درې قسم دي یو معاملات د انسان دي د الله سره نو پدې کې ادا د امانتو کا پدې کې ادا د امانت الله ته وکا امتصال د اوامر د الله وکا او اجتناب د نواهی وکا د ګناهونو نه ځان وساته بل معاملات د انسان دي د نورو انسانانو سره نو پدې کې ادا د امانات وکا د غوی دیون ادا کا او د غوی حقوق ټول ادا کا دا د غوی د امانتونو ادا کول دي او بل معامله د انسان د خپل نفس سره ده نو خپل اعضاء په داسې ځای کې مستعمل کړه چې الله پر خوشحاليږي نو دا د خپل نفس سره په خپل نفس کې ادا د اماناتو ده نو ان الله یامرکم الله تاسو ته امر کوي ان تؤدو چې تاسو وسپارئ الامانات امانتونه الى اهلها خپل اهل ته نو د امارت مشرانو تم په دې کې لوی تنبیه ده چې انډیوالي مه کوئ اهل ته اهل کار ته کار وسپارئ و اذا حکمتم بین الناس یو چې کله تاسو فیصله کوئ په مابین د خلکو کې ان تحکمو بالعدل نو هغه دا چې تاسو فیصله په عدل باندې وکړئ ان الله بشک الله پاک چې دی الله اسم د ان دی نعم دا ورته خبر دی نعم ما يعزكم به هي زمير عدل تراجي ده نعم ما خشه اطیع الله دا رکوع ته به ورسو کنه که تفریح وکړو دا یو جواب به درته درکم د تکذیب او د افترا متول کې د تکذیب او د افترا په مابین کې دا فرق دی ښه تکذیب مطلق دروغ ته وایي او افترا قصدي دروغ ته وایي هغه د جاحظ اختلاف چې ذکر کوي افترا علی الله کذبا ام به جنه یعنی قصدنی دروغ ویلی دي او کلیونه دي نو قصدی دروغ ته افترا وي یو لاس منټه تفریح